لږ د خدای نه کوه ډار خاورې به شي ډېر مغرور مه ځه په لار خاورې به شي د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو په مخکینیو خپرونو کې تاسې واوریدل چې د فرعون د کورنۍ نه یو مسلمان کس خپل قوم ته او فرعون ته ډیر نصیحت وکړ هغوی د الله رب العزت دین طرف ته راوبلل او دا یې ورته ویل چې هایا تاسو هغه کس وژنئ چې هغه دا وایي چې ربی الله زما خدای یو دی او زما خدای هغه ذات دی د دې لپاره یې وژنئ او دا یې هم ورته ویلې چې ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار یې مسلمان کس ورته ویلي چې له دې نه مخکې تاسې یوسف علیه السلام تاسو ته د معجزو او بیناتو او نښانو سره راغلی و خو تاسې د هغه د راوړي لارښوونې له خوا په شک کې وغورځېدلی یعنې هغه څه چې یوسف علیه السلام وسلام تاسو ته راوړي و تاسې هغه کې په شک کې وغورځېدلی او بیا کله چې یوسف علیه السلام وسلام وفات شو نو تاسې ویل اوس به الله هیڅکله کوم پیغمبر راونه لیږي په دې سوچ کې وئ او په دې فکر کې وئ چې د یوسف علیه السلام وسلام نه وروسته کوم نبی او پیغمبر نشته په همدې ډول الله رب العزت ټول هغه کسان چې په ګمراهی کې اچوي له حده تیریدونکي او شکی وي او د الله په آیاتون کې هغوی جګړې کوي منازعه کوي بې له دې چې هغو ته کوم صنعت یا دلیل راغلی وي بغیر د دلیل هغوی منازعه شروع کړې وي او دغه کړنلاره د الله رب العزت او د مؤمنانو په باندې سخته کرکجنه ده په همدې ډول الله رب العزت د هر متکبر او جبار په زړه باندې ټاپه وهي چې نور هغه درک د حقایقو هیڅکله نشي کولی نو حاصل دا ده چې د فرعون او د قومو د کفر او د حقیقت مصدر هغه کبر او غرور دی همدا بېځایه کبر او بېځایه غرور دی چې انسان دې ته چمتو کوي چې په بدو عملو کې له حده تیری وکړي په فسق او فجور کې داسې ورننوځي چې د اخلاقو د اصلاح هیڅ بلنې ته هغه چمتووالی نه نیسي دا کبر ده چې انسان داسې ځایونو ته رسوي د پیغمبرانو دعوت او هغه حقایقو ته د شک په سترګه ورګوري چې د توحید او آخرت په هکله یې وړاندې کړي دي بله دا چې الله رب العزت د کتاب پر آیتونو په معقوله توګه په غور کولو په ځای په بېځایه بحثونو سره د هغوی د مقابلې کولو هڅه کوي چې اساس او بنسټ یې نه پر کوم عقلي دلیل باندې ایښودل شوی دی او نه د کوم آسماني کتاب په سند باندې بلکه له اول نه نیولې تر پایه پورې صرف تعصب او کینه د هغه یوازینی بنسټ دی نو فرعون او فرعونیانو کار همدا و هغه څه چې انبیا علیهم الصلاة وسلام راوړي په هغو کې شک کوه او هغه آیتونه به چې په انبیا علیهم الصلاة وسلام باندې نازلېدل هغوی به په سپکه سترګه ورته کتل بغیر د کوم معقول یا د نقلي دلیل نه په هغه کې به بېځایه بحثونه کول او په هغو کې شک کول نو پایله یې دا شوه چې الله رب العزت هغوی هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ذلیل او رسوا او معذب کړه یعنی الله عذاب ورکړه هغه مسلمان کس چې د فرعون د کورنۍ نه و هغه مسلمان کس چې د فرعون د کورنۍ نه و ډیر زیات نصیحت یې خپل قوم او فرعون ته وکړو خو هغوی ونه منه بیا په پای کې دغه تاریخي وینا دوی ته واوروله چې د هر دعوتګر پای په هماغه وینا باندې پای مومي او داسې ورته ویلې لکه رب العزت موږ ته فرمایي وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنصى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى عزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة زه تاسې ته سمه لاره ښیم ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی ډیر محدود ژوند دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی څوک چې بدی وکړي الله رب العزه به د هغه په اندازه هغه ته بدله ورکړي یعنی د هغه جزا به ورکړي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که هغه ښځینه وي په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو دغسې ټول خلک به الله رب العزت جنت ته داخل کړي او په جنت کې به هغوی دپاره بې حسابه روزي ورکړی شي او بیا وایي چې ای زما قومه ای زما قومه ښه نو دا څه پېښه ده زه خو تاسې د خلاص خواته بولم او تاسې ما د اور خواته بولئ تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره یعنی هغه پروردګار سره زه شریک راوړم او هغه شریک چې زه نه پیژنم په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم نو حقه لار همدغه ده چې زه تاسو دې ته رابولم د دې پر خلاف بله هیڅ لار نشته او د کومو سیزونو طرف ته چې تاسې ما بولئ هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې او زموږ ټولو ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او له حده تیري کوونکي هغه به اور ته ورتلونکي جهنم ته به ورننوځي نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسې به هغه در یاد کړئ او خپله معامله زه الله ته سپارم هغه د خپلو بندګانو ساتندوی دی نو د آل فرعون د مؤمن شخص دغه تلپاتې تاریخي وینا چې قرآن شریف حفظ کړې ده او د هرې پیړۍ په ضمیر کې ژوندۍ ده دا لاندیني مطالب موږ ته راښیي اول دا چې د الله له لارې دین نه پیروي د هدایت له لارې نه پیروي ده د الله له لارې یعنې د الله د دین نه پیروي دا د هدایت له لارې نه پیروي ده او دویم دا چې د دنیا دون په حقیقت کې ډېر لنډمهاله او له منځه تلونکی دی او دریم دا چې د الله د فضل غوښتنه دا ده چې د بنده د ښه عمل درجه لوړه کړي او د بد عمل درجه په خپل حال باندې پرېږدي او دا امر د الله له لورې په خپل بندګانو باندې لوی رحمت دی څلورم دا چې د شرک لورې ته بلنه په حقیقت کې د اور لورې ته بلنه ده پنځم دا مسلمان باید خپل مسئولیت د دعوت په احساسو مرحلو کې مسلمان باید خپل مسئولیت د دعوت په حساسو مرحلو کې وپیژني او د الله په توکل سره دې خپل فرض ته ادامه ورکړي او دا سر ته ورسوي لکن سره د دومره نصیحت او سره د دومره دعوت سره د دومره زاریو کولو د دې مسلمان شخص بیا هم فرعون د خپل کبر او غرور او د خپل بربریت ته ادامه ورکوي نو فرعون کبر او غرور یې پر ګناه باندې وهڅولو او د حق له درک کولو نه یې وغورځولو یوه ورځ یې خپل قوم راټول که او فرعون خپل قوم ته داسې ویلې ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون او دغه ویالې زما تر کور لاندې روانې نه دي د فرعون د کور لاندې هغه ویالې وې چې هغو کې به اوبه بهیدلې او تلپاتې اوبه به روانې وې نو دا به ویلې چې هغه دغه ویالې تر ما لاندې روانې نه دي او نه بهیږي آیا تاسې نه وینئ چې زه ښه یم که دغه سړی موسی ښیي که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی او بل دا چې د مصر د پادشاهانو په لاسونو کې به د سرو زرو بنګړي ول نو فرعون دا ویلې چې ولې پر ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نه شول یا د پرښتو یو ټولی د هغه سره رانغی هغه خپل قوم سپک وګاڼه فرعون او هغوی د هغه اطاعت وکړه په حقیقت کې هغوی فاسقان خلک ول رب العزت وایي او فرعون دا ویلې چې الله رب العزت یې موږ ته حکایت کوي ثم اتبر یسعا فحشر فنادا فقال ربكم اعلی فاخذه الله نکال الاخرة والاولی ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا نو بیا فرعون د خپلو چلونو جوړولو لپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل نو فرعون نارې کړې او ویې ویل زه ستاسې تر ټولو لوی رب یم نعوذ بالله په پای کې الله هغه د آخرت او د دنیا په عذاب اخته کړه په حقیقت کې په دې کې لوی عبرت دی د هر هغه چا لپاره چې هغه د خدای نه ویریږي او څوک چې د خدای نه نه ویریږي هغو دپاره بلکل عبرت هم نشته دا واقعي خبره ده قدرمنو اوریدونکو هر هغه مسلمان دعوتګر چې په خپل زړه کې اخلاص او صداقت لري د الله ویره لري هغه چې کله یو کافر او یو فرعون صفته انسان د الله دین طرف ته رابلي او دا ورته وایي چې د ظلمو د وحشت او د بربریت نه لاس واخله نو د هغه ظالم او د هغه فرعون صفته په نظر کې دا مسلمان سړی ذلیل او حقیر او سپک ښکاریږي او حال دا چې د دې مرتبه الله څخه ډیره اوچته ده نو چې کله موسی علیه السلام وسلام هم فرعون د الله وحدانیت طرف ته رابللو او دا ورته ویل چې ته هم د بندګانو نه یو غړی یو بنده یې ته رب نه یې د خپل د ظلم د وحشت او د قتل نه لاس واخله نو فرعون دا ورته ویلي ام انا خیر من هذا الذي هو مهین زه ښه یم یا دا سپک او ذلیل سړی نو فرعون هم موسی علیه السلام وسلام ته سپک او ذلیل ویلې او حال دا چې پخپله فرعون سپک او ذلیل و چې الله هم په دنیا کې ذلیل که او رب العزت هم په آخرت کې ذلیل که او د هغه ځای جهن وګرځوه دا اوسني او ننني ظالمان هم چې مسلمانان علما کرام چې هغوی د الله دین طرف ته رابلي او د ظلم او د وحشت نه یې مخه نیسي چې دا علما او دا دعوتګر د هغو په سترګو کې سپک او ذلیل ښکاري د فرعون غوندې به رب العزت دا ظالمان او دا وحشیان هم تبا او برباد کړي او ذلت د دنیا او د آخرت به رب دوی په برخه باندې کړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته او د خپل د کبر او غرور ته یې ادامه ورکړه نو دا د دې لامل شو چې الله رب العزت په فرعون باندې او د هغه په قوم باندې عذاب نازل کړي نو هغه لاملونه چې د فرعون او د فرعون د قب د عذاب موجب شول هغه ډیر زیات لاملونه دي زه به یو یو تاسو ته بیان کړم اول لامل چې په فرعون باندې الله د هغه د وجې نه قهر او غضب نازل که کبر او غرور و دا هغه ناوړه عمل دی چې څښتن یې نور خلک سپک ګڼي لکه فرعون چې په کبر او غرور کې موسی علیه السلام وسلام سپک وګاڼه او همدارنګه کبرجن او با غروره انسان د بل چا حقوق په نظر کې نه نیسي په تیره بیا چې هغه کبرجن یا حاکم وي او یا والی وي په دې صورت کې بیا د رعیت سره په ډیر بد چلند او ویرې اچولو سره هغه برخورد کوي لکه فرعون به ویل الله رب العزت د هغو نه حکایت کوي دویم لامل یې د ربوبیت ادعا وه چې فرعون د خدایي دعوا کوله لکه رب العزت یې حکایت کوي فقال انا ربکم الاعلی فرعون به دا وی چې زه ستاسو لوی خدای تر ټولو لوی رب زه یم الله پې عذاب نازل که په عذاب کې اخته که غرق یې کړه دا یې ورته وښودله چې ته خدای که زه خدای یم او دریم دا چې فرعون د الوهیت ادعا کوله ویلې چې زه الله یم لکه رب العزت فرمایي چې فرعون به ویل ما علمت لکم من اله غیر زه خو له خپل ځانه پرته ستاسې دپاره کوم بل خدای نه پیژنم نو الله بیا عذاب نازل کړ چې ته اله او که زه اله یم راشه زما عذاب ته ټینګ شه او بل دا هغه قومونه چې د فرعون اتباع او رعیتو د هغو ترمنځ قومي شخړې او توپیرونه رامنځته کړل نن ورځ موږ او تاسې هم وینو چې ځینې ظالمان هغه فرعون صفته خلک زموږ د مسلمانانو وګړو ترمنځ قومي شخړې مذهبي شخړې رامنځته کړي دي او ځان دپاره یې د حکومت وخت او د حکومت وخت مساعد کړی دی او بل دا چې فرعون د خپل واک په دوره کې دوه ځلې د بني اسرائیلو نارینه ماشومان قتل کړل نو قتل ډیره لویه ګناه ده او داسې ویلې چې آمنا برب موسی و هارون نو فرعون ورته ویلې چې زه به ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسو ټول په دار وځړوم نو فرعون مسلمانان ګواښول او مسلمانانو البته د مسلمانانو په منځ کې ویره غورځوله خو الله رب العزت هغه عذاب په فرعون او د هغه په قوم باندې راوست چې آیا ته اصلي دا یې چې مسلمانان وګاښئ او هغوی ویرئ یا داسې څوک شته چې په تا باندې هم عذاب نازل کړي بل دا چې خپل ناروا واک او منصب ساتل لکه رب العزت موږ ته فرمایي قالو اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين فرعون به ویل آیا ته د دې لپاره راغلی موسی ته به ویل چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغه باندې موږ خپل پلرونه نیکونه موندلي دي یعنې هغې لارې نه موږ راوګرځئ چې زموږ پلار او زموږ نیکونو هغه لار تعقیب کړې ده او په ځمکه کې ستا د راوړلو یعنې ستا د لویي او د ستا د پادشاهي برقراره شي او فرعون به موسی او هارون علیه السلام ته ویل چې موږ ستاسې خبرې هیڅکله نه منو نو فرعون د خپل د واک او منصب او قدرت ساتلو دپاره د موسی علیه السلام وسلام خبره ونه منله الله رب العزت په هغه باندې د خپل عذاب نازل که تاریخ موږ ته دا ثابته کړه چې قدرت عین خلک په هر وخت کې او په هر ځای کې د حق په وړاندې لومړني خلک دي چې هغه خنډ ګرځېدلي دي او په دښمني راوتلي دي نو فرعون هم په خپل قدرت باندې او په خپل چوکۍ باندې مین سړی و نو موسی علیه السلام وسلام چې خلک د الله دین طرف ته رابلل حق طرف ته رابلل نو لومړنی خنډ د هغو په منځ کې فرعون و نو الله رب العزت د قدرت باندې چې دا مین و په څوکۍ باندې مین و دا د دې لامل وګرځوه چې په دې باندې رب العزت د خپل عذاب نازل کړي او بل دا چې فرعون د موسی علیه السلام خبرو پورې وخندل موسی علیه السلام چې کله فرعون ته معجزې وروښودلې او دا یې ورته ویلې چې زه پیغمبر یم نو فرعون هغه پورې وخندل فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون چې هغه زموږ نښانې هغوی ته وړاندې کړې شوې نو هغوی په کړس کړس وخندل یعنې چې کله موسی علیه السلام فرعون ته زموږ آیتونه او نښانې وړاندې کړې فرعون هغو پورې وخندل او بل دا چې فرعون خپل ځان په جهالت او ناپوهي کې اچولی و کله چې موسی او هارون علیه السلام فرعون ته ورغلل او خپل ځانونه یې هغه ته معرفي کړل چې موږ د پروردګار له لورې نه استول شوي یو نو فرعون د خپل ځان په جهالت او ناپوهي کې واچوه او داسې ویلې فمن ربکما یا موسی د ستاسو خدای نو څوک دی نو دا هغه لاملونه ول دا هغه کړنې وې چې الله رب العزت فرعون او د هغه قوم د دې وجې نه په عذاب باندې او په مصیبتونو باندې اخته کړ او اسلامي تاریخ دا موږ ته هم ثابته کړې ده هر هغه څوک چې خلک د الله دین طرف ته رابلي چې هغه دعوتګر په زړه کې اخلاص او صداقت لري هغه چا چې د هغو خبره ومنله الله رب العزت هغو ته عزت د دنیا او عزت د آخرت و پر برخه که خو هغه چا چې د هغه دعوتګر او د هغه داعي د بلنې نه مخ واړوه هغه یې سپک وګڼه او د هغه دعوت پورې وخندلې د هغه خبرو پورې وخندلې الله رب العزت هغه قوم هغه خلک هم په دنیا کې سپک کړل او هم په آخرت کې سپک کړل د هغو ځای جهنم وګرځوه نو قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسو ټول مسلمانان یو د الله رب العزت د دین په مخه کې موږ او تاسې مسؤلیت لرو باید چې د خپل مسؤلیت ادا کړو د الله د دین نه خلک پوره پوره خبر کړو د الله د کلام په رڼا کې د رسول الله د احادیثو په رڼا کې د خپلو فقهاو مجتهدینو د ویناو په رڼا کې خلکو ته دین باید ور ورسوو که عالم دی ملا دی هغه ځان ته مسؤلیت لري که ډاکټر دی ځان ته مسؤلیت لري که معلم دی ځان ته مسؤلیت لري که پلار دی په یو کورنۍ کې ځان ته مسؤلیت لري که مور ده هغه ځان ته مسؤلیت لري که ورور دی مشر دی هغه ځان ته مسؤلیت لري رب څخه به ورتونکي یو او د دې ټول مسؤلیتونو نه به پروردګار زموږ نه پوښتنه کوي چې په خپله کورنۍ کې په خپل کور کې ناروا او منکر کار وینئ د هغه مخنیوی وکړئ او که تاسې په هغه باندې ځان غافل او عزت به اول په تاسو باندې عذاب راولي او تل لپاره دا کوشش وکړئ چې د خپل کورنۍ اسلامي تعلیماتو ته وهڅوئ دین طرف ته یې وهڅوئ، تقوا طرف ته یې وهڅوئ، د الله د ویرې طرف ته یې وهڅوئ تر څو رب العزت موږ ته عزت د دنیا او آخرت را په برخه کړي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي او د دې بدبختیو او کړاوونو او مصیبتونو نه چې نن مسلمانان پرې دي رب العزت دې موږ وژغوري او تل لپاره دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې عزت د دنیا او د آخرت الله زموږ په برخه باندې کړي ان شاء الله په نورو خپرونو کې به په دې وغږېږو چې هغه عذابونه رب العزت په فرعون او د هغه په قوم باندې نازل کړه هغه کوم عذابونه ول په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ هم نیکمرغه پاک الله مو مل شي دا دنیا یو د مزای د مسافر دی